کتاب تورات میں درکڑے دے بیعفان القتل قتل در منه فرض شو هغه مې درته معاف کړی پینځم حیات بعد الممات مړ مې کړې به مې ژوند کړې سوره نو نو وریز د وریز سوره می درمانه وکا خوراک نو نو من سلوا می درکړه او بنوي نو چینه می روانه کړې دا تنه ماتونه انزال الغمام انزال من و سلوا انفجار العجون من الحجر دا در نعمتنا دیدو نقمتین عذابون ذکر دیخوا دا اول عذاب انزال و عذاب بسوء الادب بیا د بیا وکړه الله عذاب راولېږي د تعاون بیماری الله پاک را لېږل دویم عذاب وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى سَرَا الله پاک عذاب راولېږي د وجه د ناشکراینا اول عذاب د وجه د سوء ادب دویم عذاب ذکر کړي چې الله ذلیل کړي سپک کړي د وجه د ناشکرانه چې تاسو ناشکری وکړه د الله د نعمت د اذ قلتم سره ذکر د نور عذابونو دی د بنی اسرائیل او تخفیف ورکی چاته بنی اسرائیل ته میدان تیه دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه وخت کې ژوندې دی الله دوله خوراک ورکړي د منه د سلوا بے کړهوا بے تکلیفه خوراک مې لاوي دا سم مهنت مشقت پکې نه وو ډېر لذیذو ذائقه دارو همیشه یو قسم خوراکو د دو ترسخن خوراک تړو شو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله نه سوال وکړ چې د دې په بدل کې منګلا د زمکه کوم فصلونه دي او دا غي چې کومه سبزيان دي د دې په بدل کې چې موږ الله پاک هغه راکړي حالانکه د زمکه هغه فصلونه او سبزیانې دا خو په مهنت سره دوار سره د غاړه کې خدا خو نو الله پاک هغه تذکرہ کوي و اذ قلتم یا موسی کله چې ویل تاسو او موسی علی السلام لن نصبر على طعام واحد هچری نشو ټینګې دې منګه په یو قسم خوراک باندې ګور یو قسم خوراک یې اعلان کې خوراکونه خودو منا سلواو دې ته ویل کېږي وحدت نوعي هر راز سارا او ما خام دغه یو قسم خوراک منا سلوا غرمم نو ما قاوم نو پرونم نو ننم نو سبام دغه یو قسم ته سوی واحد خ دته وحدت نوعی وی دا یو قسم خوراک دی ار وخت دینو د قبس منګ ته ملایي نو سوک فدعو لنا ربک پسوالو کا زمنګ د پارا د خپل ربنا زکه صفت د بار تعالی رب ذکر کړی دی زکه دا خودوی منل چې تربیت والا بقا والا وجود ورکون کې هغه دینو بقا ورکون کې هغه دی بیا موسی علیہ الصلوۃ والسلام ګوره دوی خو پیغمبر منه کنا او پیغمبر خدا مستجاب الدعوی خوا مما تنبت الارض مما اصل کې من ما ده راو باسي زمنګ د پاره دا غشیزونو نه چې هغه خړل کیږي وره بعض هغه شیزونه چې هغه خړل کیږي او تم بیت الارض راټو کوي زمکا راو باسي زمنګ د پارا مما د اغنا سشراو باسي دا معقول تم بیت الارض چرا زرغونوي الارض زمکا ګور دا خو اسناد مجازي دی کنه زکه انبت انبت الربيع والبقل تنبت الارض په کلام د موحد کې دا خو یو قسم اسناد مجازي دی زکه خالق حقيقي خو یو الله پاک موحد غني کنه نو کاغه داسې نسبت کوي نو دې ته اسناد مجازي وي ا خدا غني چې ارس الله کوي او ظاهري سبب یې څه شی د ازمه کړه او کوم خلق چې هغه ماده پرز خلق مادیات په سروان تبعیات په سروان نو هغه چې دا سی وای تنبت الارض بیا دا غو د پر دا صد کلمې شرکیه ده زکه چې عقیده دا دا چې دا څه شی چې پیدا کوي خو زمانه پیدا کوي دا پخپل پیدا کیږي دا من بقریا وقصایها دا اوس مزید تفصیل کوي زکه دوخو چې د الله نه سوال وکا چې الله پاک راو باسي زمنګ د پاره دا غنا چې زمکه را زرغونه نو پزړه کې خود دوی خاص ترکاریاں نه دي کنه خاص سبزیاں نه نو داغه اظهار په خپل کوي تفسیری په خپل کوي دې ټولو منته د بقل اطلاق کیږي لکه سعودي عرب کې دکانونه هغه د سبزی دکان ته سوی بقاله وي من بقلها د سبزی د زمکه وقصائها قصائت دا په بادرنګ او ترو دي ټولو باندې کی دا خوک شي په اوس بد لګي او جبه ترخی دا بای شوزنه دا کا اوګه شوا او پیاش شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کچا چرته نه دی خړلې او کله چې دا کچاو خړلې شي نو جمعه تم راځي ښا ها چې پاخه کړې شي داغه هغه اثر ختم کړې شي نو بیا او خړلې شي جمعه ته انسان راځي نو خدا کړ آیا غواړی تاسو الذی غشه هو ادنا چې هغه لاندې دی بالذی هو خیر په بدل دا هغه سیمنه هو خیر چې هغه ډیر خره هو ادنا ادنا د دنات نه ده خا د جنون نه ده یو شی تاسو ته بلا تکلیف ملایي بل شی تاسو ته مشقت ملایي چې په مشقت ملایږي هغه ادنا دی یو ډایرک د الله پاک له طرف نه پتا سو منی وین عام را روان ذائقه دا غي زیاته غوړه ده بدن انساني د پاره غ زیات غوړه ده د دې لپاره خو بتاسو ځان کړوای زمکه بشلوای وخت به صرف کوي بل دا خو تاسو په خپل غواړی او خو الله پاک په تاسو باندې د خپل طرف نه انعام کړي خو هغه اعلی دی دا ادنا دی دې کې خصاصت ته پدې کې تاسو کړهو ده تکلیف ده مشقت ده خیر الله پاک د د موسی علی السلام سوال قبول کړی دی د موسی علی صلوات و سلام ورته وی اهبتو مصرن فإن لكم ما سألتم زکه چې دوی بر پاتې کېدل نه خوشه یا منځه مصرن خار تا یو خار تلاړ شه او مصر ستویلې کی فقها دغه مبارک مختلف تعریفات کوي خو مختصر دا مصر هغه تویلې کی چې پاغه کې ضرورت انساني پوره کی دا سړی په خار کې پاتې کې سمان د ضرورت د زندګۍ چې سدي الته میسری مهیای وردلته زمنګ د علاقه کوم ځای کې سړی پاتې کیږي کنه نږدې د هر شي دکان موجود دی دا زمنګ د ازي تا وګوره د ضرورت د زندګۍ هر یو شی په دې مختصر ځای کې دی لړ ځای کې سره موجود دی او کله چې قریه غنا باندې نو هغه کې د یو یو کار د پاره د یو یو ضرورت د پاره سفر کیږي کړهو کې تل راتل ډیر وغواړي او رسو فإن لكم ما سالتم دا یو قسم د دې په زمن کې تعریف د مصر پروت دی زي یو خارتا یو مصر د زین فإن لكم ما سالتم اوس یقینا تاسو د پاره باروي سالتم چې غواړی تاسو ستاسو د پر باغ چې کوم تاسو غواړئ کوم تاسو ضرورت وي د کوم شي تاسو ضرورت وي حاجت وي پس یقین تاسو د پر باغ وي چې تاسو حاجت وي نو کوم ځکه چې حاجتونه تر سر کی پاسانه سره ضرورت زندګۍ تمام اسباب اکثرا موجود وینو دغه تسهیل کې می سر ویل نو تقدیر دا دی چې دوی لاړه فذهب هر کله چې دوی نه شکر وکړه د الله د نعمت نو الله په عذاب راولېږه دا اوس هغه دویم عذاب ذکر دی چې دو د الله د نعمت ناشکری وکړه نو الله پاک په سو کړو وزربت علیهم ذلان لازم شو په دوی منه ټاپ شو په دوی منه دا عذاب د دوی چکم دی کنه دا تر یو وخت پورې نه دی الله پاک دا سه جمله راوړا او ذربت علیم دا په مور شو ټاپ شو داس جوخ شو ور سره کوم ځکه چې دا يهود او نصرانيا کوم ځکه چې دا يهود بن اسرائيل وي دوی به همیشه ذلیل وي او همیشه به اظهار د مسکنت پکې وي ښا ذلت او مسکنت فرق په مند ذلت او مسکنت کې ده ذلت ویل کېږي حرص د نفس ته ډېر مالدار به لیکن حارسان ډېر زیات که مالدار یو که غریب لیکن حارسان به بخیلان به دا حرس په پکې دنه پروت وي ښه او مسکنت سمانا اظهار د مسکنت وي پکې ځان به خوار خوار کړي په لباس سره په شکل صورت سره د چا په خیال کې به هم دا ناراضي چې را د سره سره پیسې شته اکثر سړی ګوره کنه مالدار سړی وی لیکن شکل نه ببر ببر وی وختو کې وای منګز نه وی کپڑے به داسي زړې پړې یا خیرنې پرنه اوس حالانکه خ کپڑا غستې شي خل باس غستې شي خکور جوړول شي لیکن اظهار د مسکنت کوي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم یو کسولید هغه ته معلومو چې دا مال والده لیکن سره بابر بابرونو کپڑے دغه شانه خیرنه پرنه زړې پړې اغوستي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته آیت د الله د نعمت اظهار په خپل ځان منته نه کړ ګور الله پاک بچامن انعام د مال او کنو داغه استعمال بیا پکار دی داغه اظهار پکار دی په خپل بدن منته هغه کې حق د الله ورکول خو جدا خبره اخو فرض دی په انسان باندې جاګي به حق د الله ور کوي لیکن د الله د حق ور کولو سره سره دغه کې به اظهار د نعمت د باري تعالی کوي کنه خل پاس یا غوندي خکور دغوي ستاقت چرسي جائز داغه سکه اظهار دی کوي د يهودو بارک الله وي وزربت علی مذلہ تا پښوی ده په دوی منته او چول شي ده په دوی منته ذلت او مسکنت هر د نفس اظهار د مسکنت اظهار د فقر دا خو وخت تر وخت دغه شنه دا ول نو اخله تر اخره پور په دو کې ذلت او مسکنه سره پروت دی او وی ګورا جامع بیرزان نو وخلی دغه يهودو کې اظهار هغه چې پار نه سره کوي لیکن بس لباس ادا د چاغه د مسکنت لباس وباو بغضب من الله داوس نور عذابونو تذکرہ ده دا دا یوازې ذلت او مسکنت نه الله پاک په وخت در وخت نور عذابونه را لېګلې دي قسمه قسمه عذابونه په دوی باندې راغلي لیکن د ټولو عذابونه تعبیر کړل به غضبن سره باو بعد مصاحبت لپاره مستحق ګرځي زوی په غضب د الله پاک وخت تر وخت د الله پاک عذابونه په دوی راغلي دي ورمخي وزور مطالعه مزل والمسکنا دا خو یو قسم عذاب الله ذکر کړ چې بس په مهنت او مشقت کې شروع شو زګه سبزیانه خو بغیر د مشقت او تکلیف نه دا خو نه کیږي د دې وجه نه دغه اسباب د فصل د پیدا کولو بعضی دا وایي چې دا کوم کور کیوي کنه نو دغه کور والا چرته مالدار کیږي نه دی و همیشه خوار لکه حدیث کې هم راځي بخاری او صحابي دی او کور تلل الته دا یوي وغیرہ دغه حالات ولید ناغه دا فرمایل چې دا خو داسې آلات دي چې دا سبب د مسکنت دی د خوارای دی دا چې په کوم کور کې وین هغه بس خوار وي همیشه خوار وي خوار چا په کور کې یی وی او آلات کس کونتره بګی جدا شي داغه دا معنا شو چې هر کله زمیدار سړی دی او الله ته زمیداري ور سره دي د خپل ځمکه کوي کده پردې ځمکه کوي د د کپړو خیال بیا نه ساتي د د منځ خیال بیا نه ساتي د الله د حقوقو خیال دی بیا نه ساتي شپې شوګيري کوي لیکن دا دنیا د مقصد د پاره کوي روزي ځان کړي د دنیا مقصد د پاره کوي کله چې دا سکار کوي کنه چې آخرت پیر کی او مقصد دنیا وګرځي دغه بیا سبب د خواره دی او کنه چې مقصد د آخرت هیر نکی او ځان لک کسب کین دا خو خسته خبره ده دا د الله پاک د غضب مستحقین ګرځیدلی وخت په وخت الله پاک په دوی منته عذابونه را لګري ذالک بانهم کانو یکفرون بی آیات الله دو اسباب دلته ذکر کړي ذالک مشار له دغه عذاب ده ګور بنی اسرائیلو کې دوه خبره یو خو د الله آیات نه منل آیات ته مراد څه یا خو هغه معجزات تسعه لیکن سوکسه تعبیر کې سوکسه مصداق باندې سوکسه آیات نه مراد احکام د الله د الله حکمونه همیشه دوی سکړی دا الله حکمونو نه انکار کړی دا الله حکمونه نه دی منلی اباځي آیات الله نه مراد قران لیکن آیات نه چې حکمونه د الله واغستې شي دا هر څه ته شامل شو یکفرون بیا آیات الله دوی انکار کوي د حکمونو د الله نه او په دغه آیات کې بیا د الله د توحید مسله مراله د رسولان د رسالت مسله مراله د حلال او د حرام مسله مراله حقوق الله مراله نو حقوق العباد مراله دود الله حقونه نه مانی دود الله پاک توحید نه مانا دود رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت نه مانا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام دا به ولې وجل زکه چې دوی انکار د آیات الله نه کوي انکار د آیات الله بای کاونو زکه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام وجل هر یو سبب کې دي شهر یو سبب چې د الله د حکمونو نه انکار وکړ بیا به نبی کلمانه بنی اسرائیل او سمره انبیاء علیهم السلام وجل دي او بغیر الحق د دې سمانه به د جرم شرعینا دې کې مزید قباحت ته ګورا قتل خو په حق شرعي سره وي چې کله در نداس یو کارو شي چې ته مستوجب د سزا د قتل او ګرځي محسن زنا در نه وشو یا دې سوکو وي یا مرتد شي نو بغیر الحق دا معنا به د جرم شرینا د انبياله مسالم وجل ناغوی کې خدا خبره نه کنه شریعت نه خلاف راغی دا مزید قباحت د پر الله ذکر کا بغیر الحق بغیر الحق شرعي ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دوی دا کفر ولې کو دوی دا انبیاء علیهم السلام ولې وجل ذالک دا کفر د دوی دا قتل د دوی د انبیاء بما عصوا دا با مصدر دا با سبب دا ما مصدر دا دا کفر د دوی په سبب د دې چې دوی نافرمانو وکانو یا تدون او دوی د حد نه تیر وتون کی ذالک بما عصوا دوی دا کفر ولیکو زکه چې دوی نافرمانه او د الله پاک د وخت سر نه دوی کې دا نافرمانی پرتا و دیم دا چې وکانو یعتدون دوی کې سو اعتدا و د حد نه تیروتلو د شرعي حدود دو خیال نه ساته الله چې ورته کوم احکامات را لېګلو شرعي کوم حدود د بیان شیو دو باغ په مال کوله هر کله چې دوی کې عصيان او نافرمانی او اعتدا و پکې د دې دواړو اسباب د وجنه دوی انکار وکړ د الله د حکمونو نه او دوی قتل د انبیاء علیهم السلام وکړ یا دا سلور وړ اسباب دي د مخکی او باو به غضب من الله د پاره نو ذالک مشار له مخی و باو بی غضب من الله دو ولد الله پاک په غضب باندې اختشو زکه چې یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بل ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون دو نا فرمان او دو د حد نه تروتن کی خان عصیان خو عام ګناه ته وایي دا بیا په دوه طریقو سره چې وسړې ګناه ته ګناه وایي کلمه یې ویلې دا ګناه ته ګناه وایي نو دغه ته فاسق وایي لیکن چې ګناه ته ګناه سر نه وي ګناه ځان د پر جایز حلال غني دغه ته بیا سوې کافر وي او اعتدا ست ویلې کی اعتدا ویلې کیږي د حدود شرعیونه او اختل شریعت تعالی لپاره یو حد بیان کړی دی تا ته د یو عمل کیف کم خودلې داغه وخت خودلې ته داغه خیالونه ساتي کاغه د عبادتو د قبلې نه کاغه د معاملاتو د قبلې نه د شریعت هر حصہ چې ده او چې شریعت بیان کړی دا داغه وضاحت کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل وینا سره داغه وضاحت کړی دی په خپل عمل سره وضاحت کړی صحابه کړی دی او ته داغه خیالونه ساتي نو دغه تسویل کی اعتدا وي لکه شرکیات وغیرہ الله پاک قران کریم د الله وحدانیت بیان کړی دی توحید او لوهیت د ربوبیت اسماء صفات توحید تمام اقسام بیان شي قران کریم د الله وحدانیت بیان کړی دی او ته د الله پاک توحید په هغه طریقې نه معنی چې قران کریم بیان کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي یا اعمال هغه کوي چې هغه کی طریقه د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نه د صحابو نه نو دغه تسویل کی اعتدا ویل کی تجاوز ویل کی د حد نه تیر وتل ویل کی هغه غم شو خادش و هر څه شو چې په غم په طریقه د پیغمبر نه خادی په طریقه د پیغمبر نه دا ټول په اعتدون کې داخل دي هغه ذکر اسکار دی د عبادت کوم اقسام چې واخل دعا واخل مونږ واخل روزه واخل ذکر اسکار واخل هر څه چې واخل او چاغه تدبیر ویل کیږي چې نقل در رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ته اعتدا بیا د اعتدا خو اقسام دي بدعت وغیرہ شرکیات وغیرہ دا تمام دي ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ګورو د دې خطاب ته تمنان په ترغیب ال الايمان او د عمل صالح دا خطاب ختمي پس په ترغیب ال الايمان او په ترغیب ال الاعمال صالح دویم دی آیات کې زجر دی په افتخار بالانصاب چې ګوره په نسبتونو په فخر نه کوي نو دی آیات کې اصل کې زور نه ور کوي رد په افتخار بالانصاب وغیرہ باندې او مخه سره مناسبت هم ده چې ګوره دوی منته د الله پاک دا قسم نه قسم عذابونه ذکر شو ده لیکن بیا هم دوی ځان ته نسبتونه کول ځان ته انتساب کو او پاغه باندې به سکو فخرې به کوله دویم د مکه سره مناسبت ده چې هر کله د عذابونو تذکره وشو نو دغه عذابون د بچاو طریقه الله پاک بیانوي چې د دې عذابونو نه بسرنګ خلاصيږي د دې عذاب نو خلاصې گئی په ایمان سره په اعمال صالحه او سره دویم موږ دلته دا وی چې اصل کې دلته رد ده په افتخار بل انصاب او نسبت باندې ښه چې اکثر خلق ځان ته نسبتونه کوي لکه دې زمانہ کې وګورګا یو سړی وي ز پلان کې مسلک سره زما تعلق دی بلوې زما پلان کې ډلې سره دی بلوې زما پلان کې ډلې سره دی هر یو ځان غوره غني د بل ځان حق غني خپل نظریات فکریات حق غړي هر یو په بل منته سکی فخر کوي ځان ته یو نسبت کوي يهوديانو به ځان ته نسبت کوو نصرانيانو به ځان ته نسبتونه کول او دلته ذکر د هغه سلورو فرقو کوي چې هغه قائل و دا ویل لرا د دینی سماوی نو بس هر یو بس منګ یو بل څوک نشته الله وی په نسبتونو منه په انصاب منتسن کی چې وسړې ځان ته نسبت کې چې د فلان کې ډلې نه یا د فلان کې زوی ما یا د فلان کې نه سیما ابس ما به الله پاک بخیخه نفس په نسبتونو منته نه کیږي نفس په داوو منته نه کیږي الو ان الذين امنوا والذين هادوا یقینا کسان امنو چې ایمان راوړل دلته د امنو یا خو منافقان مراد یقینا کسان چې ایمان را وړې دې سره په جبه منته داوود ایمان لري او غرم دادا اباز دا وی چې دلته امنونا ایمان شرعي مراد هغه مؤمنان کامله مراد هغه مؤمنان حقيقي مراد یقینا کسان چې ایمان راوړی دی په خله امر راوړی دی په ځړ سره امر راوړی دی رسو سورۃ الاعراف کې راځي کا ان ان هدنا الیک یا الله مونږ ته ترجو کو مونږ ته توبه واسو یا هادو د تهود نه ده تهود سمانه يهوديت اختیار کړي ده آ کسان چې يهوديت اختیار کړی دی والنصارى والنصرانيان دي نصارا نصارا او نصارا ځکه وای چې دا منسوب ال نصران دی نصران هغه کلو چې پاره کې عیسی علیه السلام پیدا شوی په کوم کې کې چې عیسی علیه السلام پیدا شوی بیا متبعین د عیسی علیه السلام ته سوی نصرانی منسوب ال نصران دا دا انصار د وجنه دوی ته نصرانیان نه ویل کی دا دا عسکری د وجنه ویل کی لکه پنځپیریان پنځپیر کړه دی نو ون نصارا عیسایان وینا دوی ته نه د پکار نصرانیان خ والسابعين والسابعين سابعين بعض وی دا غفرقه دا چې دوی د ستورو وغیرہ عبادت کوخه بعض وی صاحبین دا غدي چې د زبور منتی عمل کول کیو سفیان ونه خلقو زکه زبور کې خو صرف واعظ او نصيحت وکړه فضائل پکيو یا صابین ساغه مینز ونی خلقو ته ویل کی سبک نصرانه تو نو سبک يهودیت بای صورتونو کې دا يهود او نصرانيان په مینز کې دا د دې ذکر کی هغه دغه وجه یا د خلی دا ویدار دی د ایمان آکسان چې يهوديان دي والنصر نصرانيان دي والصابين صابين دي نفس پدی منته پدی نسبتونه اس نه کیږي ومن امن بالله واليوم الاخر چا چې د دوی نه ایمان راوړ په الله پر ځ اخرت چا چې ایمان راوړ د دوی نه په الله پر د آخرت ایمان قلبي خ وعمل صالحا عمل وکړه د سنت مطابق نو فلا ها کيو سړی ځان ته مؤمن وي او قاعده عقیده د توحید دا کور مخه د يهودو هغه عذاب ذکر کړ چې د وجه د ناشکرای نه بیا ترقی وکړه د دوی په عذابونو کې چې دغه عذاب مستمر ځکه چې اسباب مستمر وکړه یکفرون بیات الله ويقتلون النبیین بما سو وکانو یعتدون اسباب مستمر نو دا عذابونه مستمر هر کله چې دوی کې دا خبر رااله الله پاک ونه خلافت واغس ملوکیت دین واغس الله بنو اسماعیل یو تراويستا همیشه په ذلت او مسکنت کې پاتې شو نو وإذا خذنا دا دویم خطاب او دا دویم خطاب دې تراغا دویم آتیائی مایا تا پوری پر دویم خطاب کې وہ خبر ذکر کئی وہ یاتخا په دې کې د يهودو قباحتونه ذکر کیږي د مشرانو او د کشرانو ټول اول درې قباحتونه ذکر کړي د دوی د مشرانو چې یو قباحت د دوی په مشرانو کې سو نقض الوهود لوز ما تول د الله پاک کتاب پر خدل دویم هله کول دلته هي الفیضه بالبقر هله کول په احکام د الله کې درم قتل د انفس په دې جرم سره په خلق بدنامول یو سړی به وجه په بل بیره واړو نو یو قباحت دې نقض له احد ما تول دیم حلق ول دا په احکام شرعیو کې دریم قتل د انفس او پاغه منی پاک خلق بدنامول بیا سلور قباحتونه د دوی د کشران دا خدای مشرانو د پخوانو د نبی صلی الله علیه وسلم د زمانه کوم يهود شو دا غوي سلور قسمه قباحتونه بیانې یو تحریف د الله په کتاب کې کول دا الله پاک په کتاب کې تحریف قول تحریف لفظي معنوي دواړه دیم په دوی کې منافقانو مو دریم په دوی کې امیانو چې بس خپل مشرانو پس روان سلورم دا چې مخصصین لانفسهم بالجنه جنت د خپل ځان لپاره بس خاص کړو دا سلور قسمه قباحتونه د دې موجوده بیانې او د دې تتمه بیا په تخویف سره او بشارت سره رب د دې آیات د مخکې سره ګوره مخکې د دوی سلور صفات ذکر شو چې هغه قتل له کفر دی عصيان دی او اعتدا دا سلور صفات د يهوديانو ذکر کړ وزل ته بدوي منی ثابتې چې دا قبایح اوسم تاسو کې وره موجود دي ښا دا الله په کتاب منته عمل نه کوي او دا صفت په عامو متونو کې ده یعنی دا خباست په عامو متونو کې هم سبا ده صرف يهودو کې نه چاغوی د الله په کتاب پرې خو صد الله په کتاب منته عمل پرې خو ګوره خباستونه خو ډیر خباستونه دي لیکن غټ خباست دا دی ترک عمل به کتاب الله دا الله په کتاب منته عمل پرې خو دې شي دا الله په کتاب محمل وګڼل شي بس لکه دا خبره دا خباستونه په دې امت کې شته چې دا منی چې دا د الله کتاب دی لیکن عمل پې نه کوي حلال او حرام کې چې کله راشي نو بیا د الله د کتاب فکر نه ساتي که مسله دا قدر علا که مسله دا عمل علا که دا عبادت خبر را لې که دا معاملات را لې بیاغه کې د الله د کتاب لحاظ نشته کچرته مسله دینی را لا اوغه کی ظاهری نس د کتاب الله ناغه کی به ځان نه تعویلات شروع دا الله په کتاب باندې عمل نه کوي الله پاک موسی علی السلام له کتاب ور کړو تورات بنی اسرائیلو کې نهایت سستی و دغه کتاب په احکاماتو منته عمل نه کاو سبه خوښ شو جو به وکړ لیکن اکثر به نه کاو نو الله پاک د دوی نه یو میثاق اغسته ده دا غ میثاق طریقه دا وا چې الله پاک جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام ته چې دا غر پر اپور تکا دوه سن سمي چې غلط غره په راپور تک چې دا الله په کتاب به عمل کوي کنه نو بالکل کو ګور دا الله پاک سره لوز وکړه لیکن سره د لوز نه بیا هم د الله په کتاب منته عمل نه کړي وایدا خزنا میثاقکم کله چې واغې سمنګا کله کلوز د تاسو نه کلا کلو میثاق اغلو چې سره د قسم نه او میثاق پسو په محافظت ته دین په محافظت ته تورات تورات حفاظت وکوي اوس دلته هغه د میثاق څنګه واغس الله ورفانا فوقکم الطور پور تک منګا لپاس د تاسو اتور غرد تور د اتور نه کوم تور مراد یعنی کوم غرد نه مراد مفسرین دي کې مختلف اقوال تور هغه تور چې موسی علیہ الصلوۃ والسلام الله وسره کلام کړو الله په اولانا وحی را لګل دغه تور ته جبل سینا وایي نورفانا فوقکم التور رفع دلته ګور صریح ده رفع په قران کریم کې یو یو کم دی ذکر شوی دولز دی قران کریم کې رفع ذکر کیږي د پر د رفع درجات ولز رفع د خپل معنا کې مستعملېږي او دلته دا رفع رفع حقیقی ده دانا چې غر دنګ غرو او منه کنه منه دا غر در منه راړو غر یو چت کړي نو نه نه ورفعنا الله یې موږ پورته کړو لپاس استاسو ورفعنا فوقكم الطور دغه رنګ کلا په بل الفاظ سره قران کریم کې تعبیر شوی دی واذ نطقنا الجبل رسو سورۃ الاعراف وګورئ او د سورۃ الاعراف آیات یوصل 171 آیات وګورئ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّامٌ کله چې پور تک منغه غل پاسه د دوی گویا کې دا خو یو صاحبان سرنګ چې واریز لا پاسه دا سي ټوپی کنه دغه شین دا غر پیدا شنه الله پاک پور تک کړي دی جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام پور تک وظن انه واقع به سمن عملو کوي په هغه سمنه په هغه کتاب باندې چې موږ تاسو له درکړې دې په قوت په طاقت په کوشش په دې کتاب کې چې څه احکام دي کنه دا اومنه په دې کتاب باندې عملو کوي خذو ما تایناکم بقوه دا وذکر ما فی بده کې بیا ومو د دې تلاوت کوي د دې بیانونو کوي د دې درس او تدریس کوي وذکر ما فی پدې کې چې څه بیان دي څه ذکر شوی دا غي بیانونه کوي وعظ او نصيحتونه کوي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو تتقون ځان بچ کړئ د عذاب د الله نه یا غدوه من مخه تتقون معنی کړی یا د دې لپاره تتقون چې تاسو پرهیزګار شئ متقیان شئ معلومه دا شو چې تقوا راځي د الله په کتاب سره عمل به کتاب الله دا سبب دی د تقوا د پرهیزګارۍ لپاره عمل به کتاب الله دا سبب دی د دفع د عذاب لپاره عذاب راغل وبا ده نو د الله کتاب را واخلای د الله کتاب لولای د الله کتاب ته وخت کې دی د الله کتاب بیان اول شروع کړي دغه سبب دی د خلاصې دو د عذاب د الله هم په دنیا کې هم په آخرت کې خ دانه چې جماعتونو د تعالی واچو بس راجم شه د الله کتاب شروع کړي ذکر اسکار شروع کړي ګور دلته ورفانا فوقکم الطور دا خو یو قسم اجبار ده چې په دوی منته زور وکړې شو الله وی لا اکراه فی الدین دا خود په دوی منته زور شوی دی او الله فرمایي لا اکراه فی دین دین کې حضور نشته ګور یو اجبار دی بل اکراه یو اجبار دی بل اقرار دلته اجبار نشته بلکې صد اقرار شته اجبار په هغه چا کې چې هغه بس لو کې وسړې دي او دنه چې په حالت کې ده بس بس د امریکا هغه سره بس یو لار ده دوه لارې نه اجبار چې دا کول دی هغه لپاره کې بیا بل څه اختیار نه بل هغه لپاره سلار نه ښه بس وی مجبور شوم یو اقرار زور دې لیکن آغا مکراه د پر اختیار وی کول نه کول د دې وجنه طلاق د مکراه یا کفر د مکراه دا وغیرہ سره دا دا قبول له یو سړی طلاق واچو په حالت د اقرار کې نه دا بس فقها علما دا وی چې بس دا کی نو دوی منته څه شه د اقرار شه دوی الله اختیار ور کړو د منلو د نه منلو جن به منو کنه دویم ګوره اکراه لا اکراه فی الدین چې کوم دې کنه هغه اکراه فی اصول الدین زور په اصول د دین کې نشته په فروع د دین کې شته کنه چې کلمه چا نه دا ویل نو په زور او بچا باندې کلمه نه وایي ها چې کلمه ویل هغه نرستو د الله حکمونه نه مني نو سره موز نه کوي روزه نه نيسي ظاهرا د الله پاک د احکاماتو شرعيو نه خلاف کوي او ملک اسلامي دین په هغه باندې بیا زور شته سزا شته دو خو تورات باندې له موسی عليه السلام باندې ځان ته مؤمنان وي لیکن عمل به نه کونو الله پاک په زور په دې معنی سره کړی دی چې وس تاسو باندې منل دي خامخ ثم تولیتم من بعد ذلک ثم تولیتم من بعد ذلک دا مخو یو قسم تمهید د دوی د نقض احد د پاره د دوی دغه صفت قبیح د پاره ثم تولیتم من بعد ذلک احد کو تاسو وک لیکن بیا واخته تاسو بیا مخواړو تاسو من بعد ذالکا رسو د اقرار نه رسو د میثاق او د عهد نه الله سره خو تاسو لوزک لکه سورۃ ال عمران کې راځي رسو سورۃ ال عمران تقریبا شلم آیات بلکې رسو په روایت ته هغه بل مضمون سره ده ثم تولیتم من بعد ذلک بیا تاسو مخواړو من بعد ذالک رسل دی لوز تاسو دا نغز احد بیا ما غشانه وایخه الله د نه لوز واغس لیکن تاسو په هغه لوز نه پاسوم د تورات په احکامان ته من ته عملونه نه کول بیا ما شان لا پروا یعنی کول بیا ما شان سستیانه کولې بیا هم د الله پاک کتاب تاسو پرې خوخه بیا هم تاسو د الله کتاب شرط غورځولیو نو پکار خدا و چې د الله عذاب پر راغلی هغه وخت لیکن ګور الله پاک تاخير وکړ په دوی منته عذاب راونه لګا دا ولې فلولا فضل الله علیکم پس کنه فضل الله الله پاک فلولا فضل الله علیکم پس کچتنه فضل الله پاک پتا سمنته ورحمت رحمت الله لکنتم من الخاسرین خامخ وای به تاسو د هلاکونه دا الله فضل نه رحمت نه وردا غل اولاد چې په وخت د وجود داول کې نفذ ثاني راځي د الله فضل او رحمت نو زکه تاسو هلاک نشوي کچرت د الله پاک فضل او رحمت نه وي نو تاسو به هلاک شوي فضل او رحمت نه ستدي مراد غره دا د چې فضل نه مراد قران رحمت نه مراد محمد عربي صلی الله علیه وسلم ولولا فضل الله علیکم ورحمت الله پاک فضل داو چې قران راولېګا د الله رحمت داو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګا دغه سو ګرځي سبب وګرځي د پاره د منع د عذاب استیصالی دغه سبب وګرځید د پاره د منه د عذاب استثالی اسی پورا صاحبونه خو الله پاک را لګری مختلف قسم لګل په بعضی فرقو په بعضی فرقو په بعض لیکن بخندی استثالی عذاب د جوجه د قران او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وجنه الله پاک سکړلې منع کړي ده افضل نه مراد قران لکه سورته یونس وګورئ قران ایمان اسلام دلته فضل له مراد قران دی رحمت نه مراد پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ولقد علمتم الذين اعتدوا دا الله په حکمونو کې هلي کول ګور حلسه ته ویل کی حلسه د پارا کی چې په هلې سره ځان د پاره حلال شي حرامای هله سره ځان د پاره حرام شي سکه حلالای پاغه باندې ځان د الله د حکم نه بچ کئ یا حلت د دې لپاره کئ چې دنیا په سکه ما حاصله کما چل ول کول خامخ یقینا پوهه تاسو په هغه کسانو باندې اعتدوا منکم چې زیاته کړو منکم چې د تاسو نو فی سبت فرض خالی د موسی علی السلام نه دور نه دی د داوود علی السلام د خلافت دور یو کلیو ایله ورته وی د دریا په غاړه رسو سورۃ الاعراف کی تفسیر راضی خان الله پاک ګورا يهودو تم دا ویلو نصرانيان تم ویلو دي امت تم ویلو چې ځان د پر د عبادت یو ورځ خاص کړي د الله پاک خوخوا روز د جمعې دی امت خو ځان له روز د جمعې غوړه کړي دا د دې فضیلت دی چې الله په دې راځي راځي دی خوشاله دی لیکن اختیار ور کړو دی امتونو نو يهودو ته الله پاک دا اختیار ور کړی نو يهودو خیال داو کو چې بس شپږ ورځې الله پاک دا کائنات پیدا کړ نو دا افته بخیل دا روز د خالد سبت ورته وي چې دې کې الله فارغ شوی دی د تخلیق د کائناتو نه د اسمانو نه د زمکه نه اگر چې الله پاک ورته ویلو چې زرا دا روز د جمعې باندې تم خدای دې رستنه خبره تا وګنه ده نو دغه روز د خالد ځان د عبادت رزو ګرځوله مختصر ده چې په دې ورځ منته خالصتا د الله عبادت وکوي دارز و مشغوله کوي د الله په عبادت دریا په غاړه پاتې کېدل نه الله پاک په ابتلا امتحان وکړ د دوه گزاره خود دغه کار نه و د میانو نه نو الله پاک ابتلا امتحان دا وکړ چې پروز د خالد مایان ډیر زیات کړ په دې دریاب کې سرګن پر روان ور ترېس او په نور روزو منته بس دا سیکړه چې په ډیر تکلف مشقت سره به اخکار کېدا غایب کړه دا د الله پاک ابتلا را لپدوي ورته وی چې په دې ورځ به تاسو ور احکار نه کوي دا په دوی منځ د الله پاک یو امتحان ابتلا ده بشکل دا ابتلا را لانو دې کې دوی کې ډلې جوړې شوې سو وخت پورې خو دوی او قتل نو بیا سره دا خو یې ګرانه ده نو بازو پکې چل ول جوړ چې راځي په دې رځ بخکار نه کو کن نو مزه به غورځو یا مثال جال به غورځو د جمعې پر ورځ ناغه په دریاب کې پروتو کړه د اتوار پر ورځ به هغه مزه یا هغه جال راخ نو جمعه خدافته پر ځخکار نه کړ دا حله جوړ کړ بعضوی مختلفې طریقې لختی او وکل لختی داغه شاته ډندو کې ونه جوړ کړ په دغه ورځ به میان لوي ما به کول په دې لختو بلاړ دغه ډندو کې به سار شنو اتوار پر دې بلاړه خبره ګوروي منګه د حکم تعامل وکړه هیله وکړه هیله د الله په دین کې هله کول هغه حلال حرام شی ځان د پاره حلال اول دا کار چا کړو يهودو کړو نو دوی کې بل ډل راپورته شو د واعظین هغه یې دا کار مکوای دریو فرقه پکې را پورته شو وایي ته مړ تاسو پکې د کوم ځای نه را په خپل کار وکړي الله پاک په دوی هلاکي ښه د کوسو سورۃ المائده کې وګورئ د سورۃ المائده آیات وګورئ رسوخه نو درې ماډل پکې دا پیدا شو چې سړو تاسو پکې د کوم جنا بیا را لای پسې کې نه بلکې سورۃ الاعراف ده سورۃ الاعراف نو سلورم ډله پکې هم پیدا شوه یو سل درم شپیتم چاغه بس غلی کې ناستل مړوي دا خلق بخپل کار کی نو دلته الله ذکر کوي واسالهم عن القريه التي كانت هاجره البحر اذ يعدون في صوت دلته تاسو کا په بار د تپوسو کدا غ کلیوالونه چې په غاړه د دریابو کله چې دوی زیاته کو پرز د خالی کله چې راتل په دوی ته میان د دوی یوم سبت هم پرز د خالی د دوی شران خارا او په کوم ورځ چې ورځ د خالی بنوانو نه براتل دوی ته میان الله وی کذالک نبلوهم بما كانوا يفسقون الله دا موږ امتحان وکړه بما كانوا يفسقون ازمه کو منګه پدوي پساو د دې چې دوی ناروا کولا الله امتحان کله راوړي چې کله په ملک فسق فجور زیات شي ور الله پاک دې رضی من عبادت کوي عمر روانو دغه شان لیکن هر کله چې باغوي کې د الله پاک نه فرمانیان را لې د الله پاک د نعمتونو نه شکریان را لې ظلمونه او عدوان پکې شروع شو الله پاک پیدا قسم ابتلا وکړه دغه رنګ د الله پاک قانون ضابطه ده چې په کوم ملک او په کوم خلکو کې نافرمانیان زیات شي فسق فجور زیات شي هغه واعظینو ته یو ډل وی تاسو ولې ورن आवाज نصيحتونه کوي هغه قوم د چې الله یې هلاکون کړي او معذبهم عذابا شدید یا به الله په هلاک یا ول په آخرت کې لوی عذاب ورکی هغه ورته معذرت نه ربکم بیا ورستو ذکر د عذاب شوه دی الله په دوی منتی عذاب را لګلې نو غره دا دا چې دا کوم چا چې حیله کړي دا پاغوي منته خو عذاب راغله قران دا غي صراحتن تذکرہ کړي دا د دې دوی مې فرقه مبارکه واعظین دا غوي سره هغه خواز نه سید امر کړي دي نه کړي دا بهر تقدیر پاغه حلګرو منتی عذاب راغله ده دیم يهوديانو به دا کول چې چا به نه تاسو کو دا خبر دو پټ کړو زګد د پلار نکو په قام کې چې خبره کمزوري شي نو بیا خلک پټي دغه تذکری نه کوي دوه شرمېدل دا خبره به نه کوله نو زکه تپوسو کال ته وای او دلته وی ولقد علمتم الذين اعتدوا خامخ یقینا پوهه تاسو په کسانو اعتدوا چې زیاته کړو ادا سو کو منکم د تاسو نو يهود تاسو اهل کتاب زیاته کړو کله په سبت پرز د خاج الله پاک ولا شکلونه بدل کړو او دا شکل سوري راغله د شکل معنوي نه ده ظاهرا شکلونه الله پاک بدل کړی دي بعضو فسرونه کړي درې دي شکلونه بدلو بیا الله پاک هلاک کړی دا دوی کې او فرقه په دې يهودو کې نو چا چې د الله دین کې دین بګړاو کړی دی دین متغیر کړی دی دین خپل د خواهشاتو مطابق ګرځولې دی حرام ځان د پاره حلال ګرځولې دی هغه کې حلی کړی نو الله پاک دا خلقو شکلونه سکړلې متغیر کړی دی قردتن دا یو قسم مخلوق دی کنه شادوګا دا د دوی اکثر دا شکل د انسان سره عادت د انسان سره موافق دي په ډیرو کارونو کې د انسان سره یو شان دي مشابه او باز خلادا دي کنه چې انسان اول په شکل د شادوګانو بیا ارتقا را لخ هغه ارتقا والا لیکن نه کړه دا مستقل مخلوق د الله پاک دی په اعضاو کې په باز عاداتو کې باز احوالو کې باز خبرو کې د انسان سره بالکل مشابه او حدیث کې مرادی کنه چې شادوغان یو ځل راجمه دي په یو شادو او په شادوغه منی شاغو لره جمع ور کوي راجم شوی دی هغه سکه راجم ور کوي په کانو منته ولي هغه شادو شادو هغه تفصیل په حدیثو کې دا سي راځي کنه الله پاک په دې شادوګانو کې جوړه جوړه پیدا کړی په دې شادوګان کې جوړه جوړه دي مذکر مؤنث دغه یو قسم خزو خاوان بس د دوی تعلق دی یو بل سره وی بس یو جوړه دی یو بل سره پراتو د مذکر پر لاسمانه د مؤنث سر پروت بس د بل شادو سره تعلق وو دا پاسېدل ده هغه فعل د خباست کړي چې واپس راغلي قدرتی چې دا بدکاری وشي بدفعلی وشي دغه انسان یو کار شو کی کنه قدرتی د اغه نه یو سوړ بنزي یو پلید بنزي د شادو محسوس کړه چې د ګناه وکړه بس هغه چغه کړی د شادوګانی په خبر کړی پته لګیدل هغه شادوګان را جمع شوی دا غیله سک رجم یې صدا ور کړی دا نو دا شادوګان اکثرا په بعضو احوالو کې عادتو کې دغرنګ په اعضاو کې په خوینو کې د انسان سره مشابه پس وګرځو موږ دا عذاب نکالن عبرت نکال اصل کې ویلي کې سزا د عمل پس وګرځو موږ دا عذاب دا واقعیا نکالن عبرت لما بین یدیها د هغه چا د پاره بین یدیها چې حاضر هغه وخت وما خلفها او د هغه چا د پاره چې هغه رستو لما بین یدیها وما خلفها دغه د عذاب د دغه واقع سره نږدې نه دغه ځای سره نږدې ویا لري او موعظه للمتقین واذ او نصیحت د فار د متقیان الله دا واقعا ما نقالو ګرځو دغه رنګ دا واقعا لو امام موعظه ګرځولا دا ما عبرت وګرځاو د چا د پاره لما بین یدا یو ما خلفا دا هغه خلق د پاره چې څوک دغه کلی سره نږدې خلقو یا دا غوی نه لګلري خبردارې دلته نه کړ دا غوی لپاره خو عبرت وګرځید چې څوک د الله په حکم کې قیل او قال کوي حلی کوي د الله پاک حکم نه مني د الله پاک عذاب داسې راځي وموعظه للمتقين متقین نه مراد مؤمنان دا امت نه مراد چې متقینو د پر د आवाज او نصيحت وکړي زکه د دې امت الله پاک متقین ویل دي قالوا وتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين دا د دوی هغه قباحت ده چې مخکې په اشاره اشاره سره ذکر شو دلته صراحتن ذکر کړي چې دوی د الله په حکم کې هله کړی ده موسی علیہ الصلوۃ والسلام دوی ته وی چې الله حکم کړی دی چې غوا حلال کړه وردا واقعا سم معمولی واقعا نه ټول صورت مسما شه ده په نوم د سره په بقره سره موسی علیہ الصلوۃ والسلام ان شاء الله حکم کړی چې بقره لاله کوي دو پکې قیل قال شروع کړه په حلی سره سکیږي دا څه قسم هلا چې د الله حکم ورته شي او دې پاګه کې ټال مټول کوي هغه کې هلي کوي ګور حلا یو قسم د اسقاط ما وجبا یو شی په دوی منته واجب شوی دا الله پاک د طرفنا دا اسقاط ما وجبا دا څه قسم حلا کول دا خو د دې سو قائل نه دي یو هغه چې واجب شوی د اسقاط ما وجب دا معنی چې یو شی واجب لانه دی خو واجب وجوب ته نږدې لکه باز خلک دا هېری کوي چې وسړي باندې زکات لا واجب شوی نه کال نه دی وته لیکن د زو نصاب والده کا خو میاش ولې نږدې شو دی خځې ته هغه وې چې دا مال ماتا ته وبخو اوس خو ما باندې زکات نشته د غرنګ د شوفې په مسایلو کې وغیرہ وغیرہ چې چا شوفه ساقطې کړ هغه سره نږدې لګونی زه ډیر ګران واخلي نور بیا ارزان واخلي ما غریب یا شوفه نشي کولای امام ابو یوسف رحمت الله علیه ته دغه شنی هلو قول د جواز شعر امام محمد رحمت الله علیه مطلق دغه شنی هلی سکل هغه دا ناجایز دی فتوا د امام محمد رحمت الله علیه په قول نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام دی يهودو ته وی چې الله په حکم د زبې د بقر کړه و سوال دا راځي چې الله پاک دې ته حکم د زبې د بقر ولې کړه چې تاسو یو ساوره حلال کړئ نو بعض مفسرین داسي وایي چې هغه اصل کې دغه قول بنا ده په اسرایلیاتو باندې چې دغه زمانہ کې یو واقعا وشو ترونو زامنو د ترزوی وجه چې دا نور څوک نو د پاره د جیداد د حصول شپې وجه ورځې په یو بل راړول شروع کړ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا دا قتل د نفس سبب دی نو هغه رسو ذکر کړی دی نو کچرتا دا یو واقعیا شي نو پدې کې بیا د تقدیم تاخير د کوم ځای نه راغی په کار خو دا و چې اول د قتل د نفس دا واقعا مخې ور پسې د زبې د بقره وې دیمه خبره دا ده چې مفسرین لیکي چې دغه غوا دغه هلې شروع کړې صالح کله رسول بیا مونږ شوی دا بیا دواله لکړل نو صالح کله دا مړې پروتو اپس شي کې یو هسپتال کې پروت هغه نو رسو بیا مطلب دا نه مړې ژوند شي دریم دا د چګورا کدوې وای چې دا واو چې کوم دی دا د مطلق جمع د پر ترتیب د پر نه دی کچرته دا واقعا ده د قتل د نفس دا مخی ذکر شوی او زبد بقر رسو ذکر شوی دا چا به دا جدا جدا واقع دی دا وجه چا ذکر کړی په دې ترتیب باندې په دې عدم ترتیب باندې څه دلیل نشته څه حدیث نشته خاص نقل داسې صحیح نقل نشته غره دا دا چې دا جدا جدا واقعي زبد بقر دا جدا واقعا دا قتل دا نفس دا جدا واقعا دا دو یو بسر ستړون نشتی خواه قتل د نفس دا د دوی یو قبیح صفت الله ذکر کوي چې یو حرام کار کوي حرام یو ناجائز کار کوي یو بد کارو کې یو بد فعلو کې داغه نسبت بیا بل چاته کوي قتل د نفس مربت عمل له سمره بدکار دی لیکن قتل د نفس او کی او بیا رواړی په بل چا معاشره خراب دا کار د چا دی د يهودو کار او د زبې د بقر د دې وجدا دا چې دا يهود دا بني اسرائيل چې دا خو په مصر کې ډېر پاتې شي دي او مصر والو خو د غوا عبادت کوي د غوا عبادت ډیر زیات کېده د زړه کې محبت دا د غوا د عبادت پروت وخا لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره په لارې دي او سخلق لیدل دي چې هغه د عبادت د ونه کاو چا د بخور وکاو دو مطالبه کړي دغه رنګ قران کریم یو او شربو فی قلوبهم العج و اشربو فی قلوبهم العجل محبت عبادت دس کی د دوی په دغړو کې هغه غلې شوی نو چون کې الله پاک دا خدان ته دوی موحدین وی موسی علیہ السلام منا تورات منا الله پاک د دوی د عقیده د کلکوالي لپاره د زړه دغه شایبه د شرک د وحکلو لپاره حکم کړی د ذبح د بقر لکه تفسیر مدارک وغیرہ قرطبی وغیرہ دا ټول لیکي کنه چې دا حکم د ذبح البقر چې د حکمت سره او دا از و از و از دا از ذکر کیږي د پاره د سر چې دا مستقل واقعات دي دلالت کوي په زمانه په استقلال باندې چې دا وایز قال موسی لقومي دا مستقله واقعه به وایز قتلتم نفسا دا مستقله واقعه په شروع کې اې دې راغله دا جدا جدا واقعات دې لخوا نو کله چې موسی عليه السلام خپل قوم ته یقینا الله یقینا الله پاک یامرکم حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا بقره پتی سره یو که بغیر د تا نه دا غواتم وی غویتم بقر دا تا د تانیس د بار نه بلکې تا یې وصفي راخه تا د تانیس نه بلکې تا یې وصفي را د بقر اطلاق په مذکر مؤنث دواړو باندې سور ورته وایي لیکن بقره ورته وایي نو بقره ورته وایي نو غواتم بقره او بقره ویل ګوره د دې یو قسم دی جاموس دا په بقر کې سره یو قسم ترقی راغلی نو کوم حکم چې د بقره او د بقر د دغه حکم د چا د جاموس دی ځکه غم یو قسم د بقره دی نو دانا چې څوک دا وایي چې را قران کې خدای تذکرہ نشته نو لہذا دا غي سره قرباني نه کی نه نه بقره دغه د بقر په شان دی دغه د قسم نه وي نو دغه بس کیږي زبا بکی اوخته دغه بس کیږي نهر بکی قالوا وتتخذنا هزوا دو ورته سوې تمن سره که سټوکه کوي ښا زکه دوی دوی خو پزړ کې محبت ساوري غوا سره او تعظیم د دوی پزړ کې د غوا نو قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين وی موسی علی السلام پناه غواړم په الله چې شم د زد نه پونا ګوره یو خبره الله نه دکړي وزه الله ته منسوب کوم دا خود جهالا او کار زه تاسو ته چې الله حکم کړي چې الله حکم کړي دی دا ټوکې د سره نه ولم ځکه چې الله حکم نه کړي او زه تاسو ته خبره کوم دا خود جوهلاو کار دي نه په خلکو کار ناغوی پوه شو دا خو پیغمبر دې دروغ نه وایي نو خبره یو من لنه وسو یو سو سوالونه ما کوه هله شروع کړي قیل قال شروع کړه د دې د فرج چې د الله حکم کې چرته موږ نه ټال شي ګره توسل د ذات ته لیکن توسل د حی من الحی دعا وغواړه زمونږ د پاره ا دعا غوښتل دا ضروری ده نه چې دا افضل نه دی بلکې دعا د مبذول نم غوښتل کېږي چې لکه پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم حضرت عمر رضی الله عنه یا خیر لا تنسنا فی دعائک خپل دعا کې چرته مونږ یې ارنه کې خا نو دوی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته دعا وغوړ زمونږ د پاره د خپل رب سره پر یبین لنا ماهیا چې بیان کې مونږ ته ماهیا چې صدا دا غوا سمنا ما یا سو مرد د دې غوا دا غوا زړه غوا به ځوانه غوا به سقي به سقي به څه شي به نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب په ډیر تاکید سره کوي دیم ګره دا ماهیا ماهیا د احوالو سوال د حقیقت مختصنه نه کوي بلکې دا سوال له د وضاحت د حال نو ارزه کې ما هو سره سوال د ماهیت د شینه نه وي د حقیقت د شینه نه وي بعض وخت سوال د اوصاف او د احوال د شینه وي نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام انه یقول یقینا الله فرمای انها بقره یقینا دا غواړه لا فارز ولا بکر نزړه دا ولا بکر نسوانه دا فارس نه دا ارت شوی نه دا سوره چې بچی راوړي دا خېټه سي شیار تشي فارس نه دا او ولا بکرن انا ځوان دا بکر څه ته ویل کېږي چې په حیواناتو کې اغلا استعمال دغه نشي ځواني تر رسیدلی وي نو ولا بکرن نه د ځوانا نو څنګه دعوان بین ذالک چې نه زړه دا او نه ځوان ده وړه ده اسقای ده نه نه عوان بین ذلک یا په عمر کې فارس تر رسیدلې نه نه عوان بین ذلک بیان حال ده بین ذالک په مند دې کې نه فارس ته نږدې او نه بکر ته نږدې ولا بکر ذالک په اعتبار د په تعویل د مذکور سره ذالک مشار نه ده میان حال دا بین ذالک په مین د دې کې په مین د دې حالت مذکوره کې او بیا ورته فعلوا ما تؤمرون پس کار کوي تاسو هغه چې تاسو ته حکم کړی شي بیا بیا سوالونه مکوئ قالوا دولنا ربك يبين لنا ما لونها نو هغه ورته ویل ادع لنا ربک بیا سوال شروع سوالو که زمونږ د پاره د خپل ربنا یبین لنا چې بیان کې منته ما لونوا صد رند دیغوا عمر خو مونږ ته معلوم شو خو سرنګ به سې شنه به تور به سپینه به زیړه به دا اوس ګوره سې قیل قال ټال مټول د الله په حکم کې وهله باندې کول د الله په حکم کې او تاخير کول قال انه يقول انها بقره صفراء وی موسی علیہ الصلوۃ والسلام یقینا الله ویل دی فرمایل دی انها بقره یقینا دا یو غوار صفراء زل رنگ والا دا صفرا بعضی په معنا د تور سره کړي صفرا چې په صفت د اوخانو کې استعمال شول ته صفرا په معنا د تور سره راځي او صفرا دلته په معنا د زیړ څخه درسته فاقعون دا صفت د صفرا ده او شون کې فاقعون دا صفت مذکر ذکر ذکر شي چې لون داغه فاعل اعتبار د صفت بیا په د تذکرہ تانیث د فاعل په اعتبار سره او د حضرت علی ابن عباس رضی الله عنه یو قول لګا چې هغه سپلای په خو کوي نو زیړې سپلای تور نظام سات بس هغه ته په کې حکمت معلوم شي ځکه د زیړ رنگ کې سره یو خایس ته استر ګمن ته خسته لګي قالوا دولنا ربك يبين لنا ما هي بس په دې اکتفا یې ونه کړه اول دو سوالو کا زمنګ د پاره د خپل رب نه چې بیان کې مونږ تمایا سده صفت د دیغوا سمانه سده صفت د دیغوا کارنده دا کارنده نه دا جوتی دا جوتی نه دا څه شي چې دا غوابا جوتی وی او که جوتی بنای کارنده به یو که کارنده بنای بیا ور پسې ویل وای ان ان شاء الله لمهتدون الله پاک پزړه کې دا کلمه واچوله ځکه ابن کثیر وغیرہ لیکي صلیخ کالا دوی ګرځیدل پس بیا د یتیم په کور کې دا غوای مندل دا نو هغه بډای پسې چې تریا غینا دا خو موږ ته د یو نشانی پاتې دا موږ نه ورکو تر دې پورې چې یو یو بوره ولدا قیمتي کانو ډکه کړه ده دا غي په مقابله کې وان ان شاء الله لمهتدون یقینا منګا ان شاء الله کو غواړي الله پاک لمهتدون خامخار سیدون کی یو خپل مقصد تا دا تعلق نه دی لمهتدون ان شاء الله ان شاء الله لا مهتدون که الله غوړي خامخ رسیدون کې خپل مقصد تبرکن دا خبره وکړه ابن جرير او جلانين وغيرها ټول لیکي لو ذبه اي بقره شاء كفت لیکن هر کله چې دوی سختی وکړه لکه روح المانی وغیر لو زبهو ایا بقرتن اراد لاجزاتهم ولكن شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم الله په سو کا سختي وکړه دوی په ځان سختي وکړه الله په دوی باندې سختي وکړه قال انه يقول انها بقره لا ذلول څنګه دا مسلمه روغ موټه دا لا شتفیا نشته دا پرې کې بالکل سالمه یا لا شتفیا د زیل رنگ نه بل یو داغ پکې نشته د بل سرنګ داغ پکې نشته قال ولا نجيت بلا دوه اوس دې راوړو بیان پورا الان جئت بالحق اوس راتله دې وکړو په بیان پورا باندې اوس موږ پوه شو بیا پسې ګرځیدل بیا یې مونږ نو فذبحوها پس دوی دا غوا لالا کړه نو معنا دا سه وکي فذبحوها پس دوی دا غوا لالا کړه رست د بیان نه وما قهدو انو نږدې دوی یفعلون چې دا کار کړه مخکې د بیان نه د قاد یقاد مخکې تفصیل من کړی نفي اثبات اثبات نفي د مخکې تفصیل شي وما قادو نو نږدې یفعلون چې دوی دا کار کړي مخه د بیان نه چې بیان ورته وشونو فذبحوها وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ګوره د دې په زمن کې ور سره بل یو قباحت د دوی بیانې یو قباحت د دوی خو نقض العهد بل هله د الله په احکاماتو کې دا دریم قباحت قتل د نفس سړی به وجه نو بیا به ځان غلې کې په بل چا به راړو هغه به دغه شانې پرې خود د خلقو د یو بل سره دښمنیان براله دوی کې داسې واقعیا شوه ده ترونو زمانو سم مقصد د پاره غي وجلې دنیا حصول د پاره داغه شوک نو ساره په یو بل داوي شروع کړي وردا اذ دلالت کوي په استقلال باندې چې دا مستقله واقعه ده دا د دوی مستقل یو قباحت چې په يهودو کې دا کار یو کار به یو کو بیا به په بل راړو خلق به پیروان او معاشره به بربادول نو پس کوئی منگا اضربوه ببادیا او وای دلرا ببازها پس حصہ د دمن ته هو زمیر دې نفس راځي او ها زمیرم دې نفس نفس د دې اطلاق په مذکر او مؤنث دواړو کې زمير د مؤنث او مذکر ورته راجی کیږي نفس مذکر ضمیر ورته مؤنث ضمیر نو فقل نضربو ببعضها نو چې کله دا څه وکړه نو فحیا هغه سړی باندې شو هغه خپل قاتل وېخه اظهار د قاتلو کې چې زما پلان کې قاتل لیکن موږ دا وایو کنه چې دا تفسیر بعضو مفسرینو کړی دی دا غیر اولا تفسیر دی دا بنا دی په اقوالو د اسرایلیاتو باندې او کنا قرطبی وغیرہ دا لیکلی چې دا ممکن نه ده چې دلته حکم د ذبی بقر شو هغه کې دغه عمر لاړ چې کله وا مونږ د شوا ولا لکړې شوا مینس کې دا واقع عمر لاړ چې دلته دغه کسو وجل شو نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پاک حکم چې دغه طریقه اختیار کړي د ساوري صحیح حساب د نفس مقتول د ایسې سره د بجوند شي ور دلته تعظیم بیا د ساوري ظاهري لیکن کبه دې تفسیر په دغه طریقې سره عمل شي په دې کې تعظیم ناراضي خط زکه یو قسم اهانت خو شو د ساوري هغه د دوی په مخه شو حلال کړي شو د دوی هغه معبود څه شو حلال شو اوس دا خود موسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه ده دا خود الله په قدرت باندې بنا خبره ده نو فقل نظر بو به بعد کذالک یحیی الله الموتى ګور الله پاک دلته وس بل مسله ثابته قیامت زکه دا يهود د قیامت په اړه کې مختلف او بعض د قیامت د منکرونو بعض کې قائل نو صرف د ارواح د پاره چې اساد مثالی وي بعض دا وی چې ها باش ته قیامت ته لیکن با طریقه بدای چې بیا بسړې د نوې سری سره پیدا کیږي لویږي الله وینا کذالک یحیی الله الموتى دغه سیلک سرنګ چې دغه مړ الله پاک څنګه کیفیت سره ژوند دی یحیی الله الموتى ژوند کې الله پاک الموتى نور مړ لران اتاو چې څنګه وای دا څنګه ده ويريكم آياته خي الله پاک توسا دلائل د قدرت خپل الله پاک توسا دلائل د قدرت قسم قسم دلائل خي عقلي دلائل خي نو حسي دلائل خي قصد سمانا قصد قلوبکم کلک شو زړه تاسو سه انابت در کران غي سو خوشو خضوع در کران غلا د الله نه اون یری دی لا در کې زده عناد دن نشو دا ځکه چې علت دواړو کې مشترک دی هغه مشترک علت څه دی هغه کلکوال ګټم کله قدم تاسو زړه هم کلک دی او اشد قسوه بل هي اشد قسوه د ګټې نوم زیات سخت زګه ګټه کې خو ناس ناس لار کېږي کا د ګټې نه څنګه زیات سخت دی دا و ان کې دا واو په معنا د ایز دی و ان من الحجارته وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء یقینا بعض د غټنا خامخا غدي يشقق چې وچوي نو فيخرج منه الماء پس روان شي منو د غټنا الماء کله غټي معمولی ونی خولدار شي لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله یقینا باز دا غټنا خامخا غلی یه بیتو چې ورغړی باز غټی دای چې بس تبګوره غټه بارتا وشي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم او غرد او خود منته ولاړ دی ابو بکر دی ور سره حضرت علی رضی الله عنه دی عمر رضی الله عنه دی غرد خوشاله نه قدیدل شروع کړی دی حرکت پکې راغله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم احد ته ویا اسكن یا احد اے غر احد او درېګا زکه چې پتا منته یو نبی ولاړ لې ابو بکر ولاړ لې علي ولاړ لې نو ګور په غرونو کې په ګټو کې سره حبوت شته ګټه به اوبا اوبر غړي دا خبره په دې ګټو کې ولي کېږي من خشیت الله د وجه د یری د الله نه د الله د یری د وجنا ګټو نه چینی رواني اوپر رواني رغړي من خشیت اګوره د انسان پوي کنه فهیه کل حجاره انسان استاد ازړه فهیه کل حجاره دا پشان ته غټه ده زګه باز انسانان د الله کتاب اورینو دا ډیر وخ کی روان باز انسان دا دی چې لګ لګ یو خي روان سترګې لم نشي باز دا چې غي قران کریم تمایل شي حبت پکې راشي قران طرف ته د دین طرف ته مایل شي من خشیته وما الله بغافل عما تعملون ندی الله پاک به خبر دا کارونه تعملون چې تاسو کوی هر عمل چې کوی کا لکوي کډیر کوي خکوي کپت کوي لیکن مخکې دا انتقال د خبائث د اعلی نه ادنا تر روان شو د غټو نه د وړو خبره شروع شو مخکې دا مشرانو خباستونه ذکر کېدل دا خباستونه قباحتونه دا موجوده و چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې کوم موجود دا کشرانو قباحتونه یو قبع عصر د الله په کتاب کې تحریف کول ګوره تحریف لفظي به هم کو نو تحریف معنی به هم کو ګوره تحریف معنوي یو قباحت د دوی داو تحریف لفظي دام د دوی قباحت وه بل قباحت په دوی کې سو دوی کې منافقان شته درم په دوی کې امیان دي چې تقلید مضمون کوي ښا سلورم دا چې دوی ځان له جنت داوی داران عقیده یې سمانه ده عقیده د شرکو پر دوی چې موږ جنتیان یو بیا د دې خطاب ته تمه ده په دو آیاتونو کې رسو دلته وی افتت معون یومن لکم خطاب دې صحابه او تا مؤمنان او دلته حمزه چراوړه دا استفهام د توبیخ د پاره یا د زجر د پاره اګوره مخکې سبب ذکر شو چې هغه سو قصد قلوبکم نو اسمو سبب ذکر کوي هغه مو سبب دغه قباحتونه دا سلو چې ذکر شو نو آیا تاسو امید لرای ان یومنو لکم چې دوی به اومني خبر استاسو دلتا ان یؤمنو یا خو ایمان لغوی مراد څنګه معنا چې موږ چې دوی بس تاسو تصدیق وکړي تاسو د خبر او که ایمان شرعي شي بیا بلام اجلی عقلای ان یؤمنو لکم لاجل دعوتکم چې دوی به ایمان راوړي د وجه د دعوت تاسو نه وګوره یو تمه ده بل رجا ده تمکه حصول المراد بلا اسباب ظاهری سے سبب موجود نه دی اده کوشش د مراد کوي او رجا دې ته ویل کی چې هغه کې کوشش د یو مراد د مقصود کوي لیکن په اسباب سره کوي هغه ته رجا امید وي نو دلته فتت مهونه تاسو تم کوي د یو مقصد په سر روان یې لیکن ظاهري څه سبب موجود نه دی وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله وقد كان فريق منهم حال دا دے کان فريق منهم چې دا یو ډله منهم د دینا فريق منهم ګور دوی کو ډېری ډلې خو یو ډله په دوی کې داسې شته کان فرقون یو ډله پکشته وا او شته حال دا چې شته وا او شته یو ډله په دوی کې څنګه یسمعون کلام الله اوری کلام الله کلام د الله کتاب د الله د دې وجنه غره خبره ده چې کلام الله لفظي له کنه سي دا مخلوق دی دا الله کلام دی زکه اورې د خود کلامي ملفوظ دي کنه کوم شي منه چې تلفظ کیږي هغه اورې دلې کی کلام نفسي اورې دل خود شي کېږي یسمعون کلام الله یا اورې کلام د الله کلام نه مراد کلام الله نه مراد تورات یا قران غره د چې کلام د الله نه مراد څه شه د تورات دوی کې یو فرقه دا یو جماعت دا شه د چې تورات اوري لیکن ثم يحرفونه من بعد ما قالوا بیا بدلوي معنی داغه ثم يحرم بیا تحریم کوي پاغه کلام الله کې سمنه داغه معنی بدلی دا غلط چې اصل مقصد دې داغه ناړی ورت تحریف دا د حرف نه دی حرف څه ته وي اړولو ته وي بیا تحریف دو قسمه ده معنوی ده او لفظی ده قران کریم کې دواړه قسمه ذکر شوی ده لکه رسو سورته مائده کې برازي من بعد موازی دا من بعد دا من چې وسر ذکر کیږي دغه اشاره تحریف لفظی ته او سورته نساء کې مثال معنوي ذکر کیږي شپغم سل ختم آیات ال ذکر د تحریف معنوي لکه دلته یحرفونه دا تحریف معنی مراد بدلوي معنی داغه د لفظ معنی یو د دوی خپل مقصد د لپاره بدل کی په دوی کې تحریف لفظي او مو تحریف معنوي اگر چې مختلف اقوال دي لیکن غره دا ده چې تحریف لفظي پکې کم او تحریف معنوي پکې ډېر وکړه او په دې زمانہ کې اهل باطل د خپل مقصد لپاره تحریف معنوي کوي یا داسې تعویل کوي چې هغه د سیاق او د سباق سره څه تعلق نه لري سوق د کلام نه بالکل خلاف وي یو هغه تعویل چې هغه د سوق د کلام سره مطابق وي د سیاق سباق سره مطابق هغه قبیح نه ده نو هغه تعبیرونه چې د سیاق سباق سره یا د سوق د کلام سره بالکل هغه سي مخالفي دغه تعبیر څه دی باطل د يهودو کار څه دی ثم يحرقو په تورات کې به تحریف مانوي کو اې دا تحریف به چې کو نو په دې غني د دوی علم نو نو آیا غني دوی په دې منته نه پوهل چې دا ناجائز کار دی حرام کار دی ګناه دی نه نه الله فرمایي وهم يعلمون او دوی په دل چې دا ګناه دی وهم مليانو پدې پو پدې چې دا موږ جرم کوو دا موږ ګناه کوو نو ګوره یو فرقه په دوی کې دا واه چې دا الله په کتاب کې به تحریف کوو خپل مقصد د لپاره به د الفاظ او معنی بدلول دوی موي ذا لقل الذين امنوا قالوا آمنا دا غدویم قسم ذکر کوي پکې دلته ومنهم اذا لقوا الذين دا منهم ما تقدیر معنی زکه دا یو جماعت په دوی کې او باج د دوی نه داسیو چې کله به یو ځای شو د مؤمنانو سره نو قال و امننا من مؤمنان و د يهودو کې داسې منافقانو کا چې کله به د صحابه سره میلاو شو امننا وای لیکن و اذا خلا بعضهم الى بعض او کله چې आवाज شي یا لاړ شي بعض یذوینا بعض سرا و اذا خلا بعض او مکه بقره کې تاسو و اذا خلو الى شیاطین سفر الته ګوره د اوس او د خزرج منافقان نو هغه بچ کله خپل شیاطین مشران پس لاړ کنه او دلته وایزا خلا بازم دا خو يهود دي ټول نو ځکه باز هم اله باز نه وي او کله چې لاړ شي یا یوازې شي باز د دوینا باز څخه قال وتحدثونهم بما فتح الله عليكم دا مشران ورته وای دا پوه کسان ورته وای چې تاسو خو سړیا دا غوي خواته ځای راځي وګوره دا خبره ورته کوي چې دا رسول حق دې په تورات کې د صفات راغلي دي د دې قران راغلي دي صحابه راغلي دي نو قال وتحدثونهم اي خبر ورکوي تاسو دوی ته حدثنا اخبرنا ورقول دای شي دي کې فرق دي قرات د شاګرد په استاد باندې د استاد په شاګرد باندې باندې فرق دلته ګوره دو تللی مؤمنانو صحابه ته خبر ورکو د دو قرات نو اتو حدثون او خبر ور کوي تاسو دوی ته بما فتح الله عليكم بما فتح الله فاغس فتح الله چې خودل دي الله پاک عليكم تاسو ته تا تاسو تاسو خبر دوی ته ورکوي د څه دا هغه خبره چې خودره د الله پاک علیکم تاسو ته تا فتح الله علیکم فتح په معنا د پران استل سر راځي کشه د محسوساتو نه کده معنویات نه پرانستل محسوسیه که معنوی معنوی پرانستل سمانا علم ورکولو ته وایي دماغ ولا پرانستل عقل ولا پرانست دا خبره پکې دن نکړه ها معنا دا شوا خکار کول د علم فتح لمنا خکارا کول خودل بما فتح الله علیکم چې دا الله پاک تاسو دغه خودنه کړی دا تاسو دا خبره واضحه کړی دا تاسو پرانسته دا تورات کې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صداقت د قران د صداقت دا ذکر خو تاسو الله کړی دی وسړی منګه وې نو خو په مقصد نه پوهه د دې نتیجه بسې لیحاجکم کې دا لام د عاقبت ده لیحاجکم به عاقبت دا چې دلیل به ونشي دوی پتا سو په دې سره په دغه تاسو په خودنې سره عند ربکم پنځ درف تاسو این در ربکم پنیز در رب ستا د قیامت پر دوه را پاس د الله په مخه به وي چې ګورا تاسو دا خبره مونږ ته داسې نه وکړي یا عند ربکم لک عند ابي حنیفه عند ابي یوسف عند ربکم عند کتاب بربکم پنځ د کتاب در استاسو عاقبت دا چې دلیل بونی سي پتا سو پدې سره عند کتاب ربکم پنځ د کتاب در استاسو چې ګورت په تورات کې دا خبره وری لیکل شي دا تاسو ته انکار کوي یا عند ربکم فی القیامه مخمانه چې ګوره دوی خدا خبره کوي لیکن دا واو عاطفه کوي اي يقولون هذا اي دوی خدا خبره کوي چې له یحاجوکم به اند ربکم دوی خدا خبره کوي لیکن ولا يعلمون ان الله دوی نه پويږي چې یقینا الله په دې ما یسرون او ما یعلنون هغه سمنه چې دوی پټوي هغه سمنه چې دوی سرګندې دوی چې خبرې پټي کوي سرګندې کوي آیا دوی په دې نه پويږي چې الله عالم ولې معلومه دا شو چې الله عالم نه په تمامو جزئیات او کلیات باندې الله پاک نه څه شی پټ نه ده تاسو خدا خبره کوي ولې الله په تاسو نه ده خبر ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا من وانهم الا يظنون بل قباحت ده ده امیان دی امیان خو بس دغه محرفین او پس روان دي دغه مولیان چې کوم تحریف کوونکي بد الله د کتاب په مقابله کې دوی مولیان چې ورته څه خبرو کې دوی هغه پس روان دي په يهودو کې داسې خلق هم شته نو ومنهم او باج د دوی نه امي یو نه امیان دي څنګه میان دی لا یعلمون الكتاب نه پويږي په کتاب د الله باندې ګور کتاب الله الفاظ او د معنی او دوړ نوم دی خو اول دا وره چې امیون د امی جمع ده امی ته امی زکوی چې دا منصوب ال الام دی کنه عام خلقو د پاره د امید دا صفت چکم دی دا صفت قبیحه ده لیکن په نسبت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دې معنی هغه په مدح یو صفت سره ده چې سره د دینه چې لوستل نه او دومره غټ کتاب ویلوست دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمال دی امیت د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دا کمال لیکن قران کې سورۃ الجمعه کې دی امت ته ویلې شي دي امیان ویلې شي دي لکه سورۃ الجمعه وګورئ د سورۃ الجمعه آیات بالکل پاول کې ده امیه نه ورته په دې نسبت سره چې کتاب ورته نه دی ملاو شي نو ذکر الله فرمایل هو الذی بعث فی الامین یغه منسوب له مل قرا وغیرہ نور ډیر اقوال لږه او امانی اصل کې ویل کېږي بي دلیل خبره ته ویل کېږي امانی نفس ارزو او تمنا ته ویل کېږي حقیقت هیڅ هم نه ښه امانی څه ته ویل کېږي بي دلیل خ... بي دلیل خبره لکه رسو بقره کې تلک امانی هم داسې د دوی ارزوګان لري بي دلیل خبره دي ښه نو دلته بیا معنا څه کوي ومنهم اميون باج دوینا امیان دی لا یعلمون الكتاب چې نه پويږي په کتاب باندې بالکل نو ول الفاظ د کتاب راضي او لونه معنی د کتاب راضي بالکل څټ پټ امیان دي نو دو په دین کې څنګه روان دي د دین کار څنګه کوي الا امانیه دا الا په استثناء منقطع بیا راخلی ځکه امانی دا د مستثنا منه نه نه ده ځکه دا خواهشات دا ارزوګانی دا د جنس د کتاب نه نه دي نو الا من يسمن لكن يتبعون الاماني لکن یتبعون الامانی مگر تابعداري کوي د خواهشاتو د مليانو روان دي خواهشاتو د مليانو پسې په خپل پس باندې نه دی پوها خو بس خواهشاتو پسې روان دي د چا خواهشاتو پسې د مليانو خواهشاتو پسې دی بس مولا سے چې ورته سوې بس حلال حرام جائز نه جائز دی بس مولا د دار سره الا بلا بغردن مولا نو وانهم الا يظنون خدای تابعدار دي د خواهشاتو د مليانو دا خو په عمل کې داسې دی عمل کې خو په مولا پس روان دي عقیده یې صدا وانهم الا یظنون ندی دوی الا یظنون مگر ګمان چلای دا ګمانیان دي بس د عقیده بنا د په ګمان باندې بس کسی کہانیانی دغه باندې اکثر دا خلق کسی کوي پلان کې د تلال بیمار او جواغو دا وکړنه فلان کې دا وکړنه فلان کې دا کسی کہانیاں پس راوي دغه رنګي امیون لا علمون الکتاب الا معنی امانی جمع د امنیتون په معنا د قرأ سره هم راځي په معنا د تلا سره راځي الا امانیا مگر پویږي په لستلو د کتاب باندې بس صرف تلاوت شروع ده سره ما خم کتاب الله ختمي دومره ده پوهه لا يعلمون الكتاب الا ما نه پویږي په کتاب مگر امانیه مگر په لستلو د کتاب بس صرف کتاب الله لولي امي دې نن مې قران دو ځله ختم کړنن می دې ورځو کې ختم کا هفته کې مخه څنګه بس دغه لولي نورې پس مطلب نه پوي نه دود دین کار څنګه کوي الله و انهم الا یظنون نه دي دوی مگر ګمان چلی دم ګمانیان دي دو د خپل د ګمان تاوي د خپل د خیال تاوي زګه دوی دوی الله په کتاب من خو پوي کې نه پال پاز پوي کې په معنی نه پوي نو خبر زاد تاوي د ځنیات او تاوي عقیده د پر بیا دلایل ځنیه وي حالانکه دلایل د قطعیات او لپاره دلایل قطعیه بوي ځکه عقیده خو یو قطعي شی دی مسلم شی الله وی فویل للذین یكتبون الكتاب بأيديهم بعضی وی چې دا اصل کې بل یو قباحت لیکن دا د مخې سره لګي چې ګوره دوی تحریف کوي کنه نو الله ولا وس زور نه ور کوي ير ور کوي فویل للذین یكتبون الكتاب دا ویلن دا د دعا د شر ده ویل ستوي په معنا د هلاکت په معنا تبع بعضی دا یو کند ده په جهنم کې بعضی یو غر ده بنا بر هر تقدیر فویلن ادا ویلن دا بعضی نو کې مبتدا نکره واقع کیږي هغه ویلن پکې هم ده نو فویل للذین پس هلاکت دې تبعی دا هغه کسان د پاره یكتبون الكتاب چې لیکي کتاب بأيديهم فخفل لاسونو کتاب لیکي فخفل لاسونو د اصل اشاره تحریف لفظی ته ځان نه یو کتاب لیکي پاره به کې یو کتاب یې ولیکو پخپل ولي کی خا وبل چاونا پخپل دا کتاب ولي کی بیا سوې ثم یقولون هذا من عند الله بیا وی دا خو دا الله د طرف نه دی دا خو د الله کتاب دا خو د الله کلام دا خو د پیغمبر حدیث عام یو عبارت تا بیا حدیث دغه د يهودو کارو کتاب به ولیکو ځان نه به یو کتاب ولیکو بیا به زړه د الله کتاب کتابونه ولیکي بیا غه ته نسبت سکی چې دا خود الله کتاب او څه مقصد د پاره ګور دلته دوه قسمه افتراګانې یو فعلی افترا چې کتاب لیکل بل قولی افترا کتاب به ولیکو به هاذا من عند الله لکه نن زمانہ کې یو حدیث موضوعي حدیث ته منګړه حدیث یو حدیث ضعیفه د فاقده کې ذکر کړي او حدیث ته پورا حدیث کې راغلي حدیث کې راغلي مقصد یې سې لیشترو به ثمنن قلیلا د دې د پاره چې واغلې پاګې سره سمنن قليلا دنیا لګ مقصد یې سده حصول د دنیا د دا تحریرات چې کوي دا تحریفونه چې کوي تحریف لفظي کوي یا معنوي کوي د خلق واقعي بربادي مقصد یې سده چې دنیا په حاصله کړي نو الله فرمای فویل لهم مما كتبت ايديهم پس تبعید دوی د پاره مما من اجل ده د وجه د هغه نه شریکی لاسونو د دوی وویل لهم مما یکسبون تبعید د دوی د پاره د وجه د هغه نه یکسبون چې دوی په ګټي الله وی تبعید هلاک دي دوی خلک د سوجنه هلاکتی زکه چې دوی کتابت وکړ تبادی د دې وجنا چې دوی په غټل وکړ زکه اعمال د دوی درې قسمه دي کړه نو ویلیوم درې ځله کړه د ټولو دا خبره وکړه د کې او فرقه نو بلکې د ټولو دا نظریه فکر زکه چا ورته چې مولا صاحب دا کار خو خنه کوي دا خو د ګناه کار نه دی چې خبره الله نه دکړې ته الله کړې دا رسول ته رسول کړې دوی مړه سدي موږ د پارس عذاب مذاب واسي نشته ایام معدوده دا سور دی بعضی ګره هغه صالح رضی عبادت شو بعضی ګره دو عقیده دا دا چې وزرا کالا دا دنیا با آباد نو بس په یو زر کالو کې مونږ ته یو ورځ ایام معدوده معنا وقت یسیر ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانه نه تاسو کو چې هغه زهره چولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرام بیا ونه تاسو کوي من اهل النار قل تورتو پیغمبر آیا غست دا تاسو د الله سره حدن لو احدن په معنا دا وه آیا غست تاسو د الله سره لو سمان تاسو په وه سره ویل چې تاسو ته جهنم لن تمسن النار یا احد په معنا توحید چې هغه څه تاسو د الله سره لو توحید ابن عباس دا معنا نو فلن یخلف الله وحده پس هیڅ خلاف نه کوي الله پاک د خپل لوز د پورا کولو کچته دا خبره خدا سينه دام تقولون علی الله ام په معنا ده بل بلکې جوړوي تاسو په الله منه هغه خبره لا تعلمون چې نه پوهیږئ تاسو په دلیل سره اسی وایي بلا من کسب سیئه واحتت به خطیئته اوس الله پاک د دې خطاب ته تیمه په تخویف بشارت سره ورته دو خوې کنا لن تمسن النار الا ايام معدود نو خدان جنتیان فرض کړي الله وی بلا دا بلا حرف ایجاب دی واقع کیږي رسو د نفنا د نفي نرستو اثبات پیدا کړي الستو بربکم اذا استاسو رب نیم قالو بلا ولنا ته زمنګ رب ښه نو دلته بلا سمانا بلا تمسکم النار دا سي ندا بلکې تاسو تبا او رسیخه بلا داسې نه دا سرنګي تاسو تاسو وای بلا سره د مخې قول نه فرای بلکې بلا داسې خبره نه دا رسی به تاسو تور عطا دا وی مجاهد دا وی هغه چا چې کړه دې شرک لرا او احاطت به خطیته بیا توبه نه د وخت کړي ځکه په توبه سره الله بیا معاف کوي واحاطت به اراګر کړي دې دلرا خطیته دې شرک د دې ګناه د نه شرک زګره سیئه او خطیئه سیئه او بد عمل خطیئه او بد عمل لیکن سیئه هغه بد عمل چې هغه بذات ګناه لري سیئه مقصود بذاتی او خطیه غا عمل ته ویل کی یا غبط عمل تا چې هغه مقصود وی لیکن بل واسطه وی د دواړو اتفاق په شرک باندې راځي نو فاولائک اصحاب النار پس دا کسان د جهنميان دي هم فی خالدون د جهنم کې همیشه والذین آمنوا اس بشارت ورکي چا کی چې دغه صفات نه دي دې صفاتونه ځان ساتل دي نو والذین آمنوا کسان چې مؤمنان دي وعملوا صالحات عملونه کړې د سنت مطابق اولئک اصحاب الجنه دغه دي جنتیان هم فی خالدون دو په دې جنت کې همیشه کافر کامل ذکر کنو مؤمن کامل ذکر کنو کافر کامل با همیشه په جهنم کې کافر کې به وی کامل کامل لیکن مؤمن کامل با همیشه په جنت کې وی او کفر دون کفر نه ګناګار باندې د کفر اطلاقی کنه هغه همیشه نه کنه ځکه مخکې کافر کامل مراد او دا کامل مؤمن دا به همیشه په جنت دخول یا ولی ورته ملاوي وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دا دریم خطاب دی په دې دریم خطاب کې اتیان بن نواهی انکار من الاوامر د دوی ډیر قباحتونه الله پاک ذکر کوي ګوره څه قباحتونه دوی کې دي چې الله به ورته دا کوي نو هغه به نه کول چې دا مکوي نو هغه به کول سلور اوامر دلته ذکر کیږي سلور نواهی ذکر کیږي چې الله وی دا کوي دا کوي نو هغه به نه کول چې دا مکوي نو هغه به سکول هغه به کول واذا خذنا ميثاق بني اسرائيل او کله چې واغسته مونږه کله کو وعده د بني اسرائيلونه پجبد انبياء عليهم السلام د هر نبی پجب مونږ د دوی نه وعده غسته ده کله کو وعده هغه وعده د څه شو هغه دا ولا تعبدون الا الله دا ګور نه هدا لا تعبدون احدا الا الله استثناء مفرغه کوي او نفي ممانه د نه کوي عبادت بنه کوي د چا او الا کلنا کلا صفاتي ذکر کیږي الا بمانه د غیرو لا تعبدون الا الله عبادت پنه کوي د اچا الا الله سوا د الله نه او کنا لا تعبدون الا الله الا استثناء شي په خپل معنی عبادت پنه کوي د اچا احد نو سلبی کولی وکړه د اچا عبادت منه کوي دا اچا وره الا الله مگر د یو الله مکوي دلته اثبات راغی اوس د مفسرینو د نوحاتو لا تعبدون الا الله چې په اعراب کې لا تعبد په ترکیب کې څه واقع محل اعراب صدقه مشهور دا ده چې لا محل له من الاعراب اصل کې دا تفصیل دو و اذا خذنا ميثاق بني اسرائيل کله چې واګه سمغه کله کا وعده د بنی اسرائیل نه هغه میثاق څه دی لا تعبدون الا الله دا تفسیر دی تفسیر دی هغه میثاق دا دی چې لا تعبدون الا الله بیا باجوي چې لا تعبدون دا حال مقدره دی لا تعبدون واحسنوا بالوالدین احسان خېګړه کوي د مور خپل سره خېګړه قولانو مکوي نو عملانو کوي وجوان کې هم کوي نو عمر کې هم بعد الموت هم کوي وجوان کې د مور خپل سره احسان څه دی دا غو ضرورت پورا کوي خېستوي نو سره کوي دا عقیده اصلاح کوي دا عمل اصلاح کوي دا ټول په احسان کې بعد الموتى دې چې دا غوې رښتو پالای دوستانو پالای نو احسان بلا اعمال له وذل قربا احسان کوي د رشتہ دارانو سره ول یتام د یتیمانو سره ول مساکین او د مسکینانو سره ذل قربا ګورا مفرد ذکر کړو نو یو قسم رشتہ دار چې کوم دي کنه دوی کې بوره فرق نه کوي دا به یو شان دوی سره گزاره کوي دوی سره به احسان کوي او یا تمام مساکین جمع راو یتیم څه توي چې پلارې نه او نا بالغ یې داغه په سر باندې څوک د لاس اولو نه یې او مسکین او فقیر دا یو شی دی کله چې یو دې ذکر شي کنه بیا به فرق کوي او چې یو دې ذکر نشي صرف مساکین یا فقیر ذکر شي هغه نه مسکین او فقیر دواره مراد دي یو ټیم خوراک ور سره نه د یو وخت خوراک ور سره نه د یو ورځې خوراک ور سره نه نو دوی سره بخې ګړه کوي تعاون وکړي اخلاقی به دوی سره د رشتہ دار سره با اخلاقی احسان هم کوي عملی احسان به هم کوي مالی به هم کوي د غرنګ د یتیم سره د غرنګ د مسکین سره دانه چې صرف د خپل اولاد د خپل بچو د خیال نه تا صرف محلک یتیمانان دي د غرنګي مسکینان ناغو سره راشه تعاون وکا ا دې وخت سره خو ډیر ضرورت دی ځکه حالات داسې دي خلک را تړل مزدوریان نه کوي نو په دې وخت سره احسان کول د مساکین سره د یتیمانو سره د رشتہ دارانو سره دا خو یقیني کول پکار دی وقولوا للناس حسنا اګوره ک تا مدد ور سره نشي کوله په خپل کمزورې غریبي عاجز نو وقولو للناس حسنا یا خېګړې ور سره کوا لیکن ور سره ور سره وقولو للناس حسنا و خلق ته حسنا وینا خيستا یا دلته خدا ذل قربا یا تمام مساکین ذکر یو چې دوی سره احسان کوا لیکن وقول للناس حسنا عام خلق مبارک سخه له وقول للناس حسنا و عام خلق تا و عام خلق تا حسنا وینا خستا قولا حسنا قولا حسنا خیسته وینا خیسته وینا څه شدا چې الله ورته خیسته ویلي حسن عند الله عند الناس نه چې الله ورته خسته ویلي الله ست خسته ویلي دي دا الله پاک توحید بیان کا د رسول رسالت بیان کا حلال بیان کا حرام بیان کا دعوت ورکا قران بیان کا وقولوا للناس حسنا پابندی د مونږ کوي واقع مصلا ادا کوي مونږ لرا د مونږ پابندی وره کوي باید سره اخلاقیات خدي مالی مدد خلق سره کوي تعاون خلق سره کوي او دعوت هم ور کوي لیکن د دې زماني مبلغین واعظین لیکن په مونږ کې هغه شری نه دي نو الله وینا واقع مصلا پابندی د مونږ کوي ادا کوي مونږ درا په تمامو شرایط او آداب سره وآتو الزکات زکات ورکوي کوم چې د الله حق دې درمنه هغه ورم دا نه چې خلق سره تعاون کوم هغه کوي لیکن کوم چې د الله حق دې هغه ما ادا کوي نو دا خبره د يهودو سره نه دا پکې نه وي الله وي ثم توليتم بیا مخواړو تاسو اوامر تاسو اون منل نواهی پس روان شو شرکیاتو عقیده خپل کړه بیا مخواړو تاسو الا قليلا منکم په خوا تاسو مخړولې دي اعراضم کړه دې وخت نه ابیا وانتم مورزون جمله اسمیه راوړه اشاره دې خبره ته ده چې جمله اسمیه کې خدوام استمراری چې دا مخړه ولور تاسو کې مخ کې وسم دی همیشه دی خان موثق به څه شي ده پس شي کې وعده واغستا هغه دا ده لا تسفكون دماغكم چې نه به وای وای ویني خپل پنا حق سره لا تسفكون دماغكم سمره داسې اسباب باندې استعمال وای چې سبب په کتاب سره وځي چې تبل وځي نه پتا وځي لا تسفكون دماءكم دا سی اسباب باندې استعمال وای چې سبب پکې تاسو وجلې کېږي یا لا تسفكون دماءكم سمانه دا سی کارونه باندې کوي چې سبب پکې تاسو وجلې کېږي وینه باندې تو خپل دا ما یا لا تسفكون دماءكم منا نبب یو وی ویني د خپل رونو نسبیانو ولا تخرجون انفسکم انا بو باس خپل ځانونه من دیارکم د کورونو خپلونه ځانونه سمانا دلته انفس نه مراد هغه همجنس مراد اقرار مو کا او پوېګه مولیانو مې اصل د دې پسې منظر د آیاتونو باندې بالا بیا پوې په مدینه کې نبی صلی الله علیه وسلم نه مخکې اوس او خزرج آبادو بنو نذیر په بنو قریظه په اطرافو کې بنو نذیر او بنو قریظه او بنو قینقاع دا اهل کتاب وخا او سه حضرت په مینس کې با ډېری جګړې نبی صلی الله علیه وسلم دراتلو نمخې مخې غټ غټ سرداران الله پیغمبر ته دا غټ احسان دی پتا دا الله چې ګوره دا ارس هغه غټ غټ سرداران د مخې نه مړو و ژوندۍ ونه لوی رکاوټونه د اوس او د حضرت په مینس کې شپږ شپږ شل کالې جنگونه شي لوی اشعار د تفاخر به دیو بل په مقابله کې ویل د بعاس مشهور جنگ شوه زنجیرونه به اچولې ځان ته چې تیخته ونه داسې نران په د اوس او د خزرج په منځ کې بجا کړي دا خو اهل کتابو د بنو قربولیانو کنه غیر چاپیره دوی پاتې کېدل دو خپل تعلق جوړ کړو اقلیت د اکثریت تابع ده د بنو قریظه د او سره تعلق دا او حلیف بنو نذیر د خزرج حلیف دا غوي مرګټیا نو شکل به د او خزرج جنگ ولې دوه به د خپل مرګرو جنگ کوو دوه پکې مړل کېدل دوه پکې هم مطلب دا دی د ملکون نه د کورون نه شړل کېدل کورونه به سزل کېدل لیکن یو درېمه خبره او پکې وشوه چې کله به د خزرجو کسانو د اوس کسان قیدیان کړنو بنو نذیر په کیو مسو شو قیدیان شو اهل کتاب مولیانو په کیو مشو نو دا بنو نذیر با د خپل خزرج والو په سلاړه چې سړیا دا کسان دي او بس د دوی فدیه منګ را د دوی په بدله منګ مالی بدله براکو سړی څنګه ته خو موږ سره په جنگ کې شریک یا دغلتا وجل او ټکول او د کور نه نه دا د الله حکم دی چې کله داسې شنو الله یې فدیه ورکړي دا فدیه ورکړي ناغوی دا ټیک ته تاسو وای دو بلاړه چنده به شروع اچ ګور دا زمونږ رونه د اهل کتاب ادا قید شوی دی دوسر ظلم شوی دی لحاظ مطلب دا دی پیسې راجم پیسې به راجم کړي سبې په جیب کې خو دې سبې ورک هغه دې زمانہ کې اکثر دادی کړه تنظیمون والا کوي داسې څه سم مقاصد باندې اوس په فیسبوکونو ګورای پلان کې کور تلاړو غریب د زه سره تاسو تعاون وکړئ د سره وکړئ دا طریقه شروع ده دا غدي یو ا باجی پکې ملزم نه دی الزام پینشتي کچا نیت خې اخلاص سره لګیای نو بیا خو ډیره خبره نو الله وی ثم انتم ها اولای تقتلون انفسکم بیا تاسو دغه دا ثم انتم دا انتم مبتدا هاولای خبر او تقتلون انفسکم دا حال کوي بعض دان تم خبر مقدم کړی لیکن دا ترکیب زیات صحیح نه بعض دا وی ثم انتم او تقتلون دای خبر ده هاولای دا منادا ده انتم یا هاولای حرف نه ده محذوف ده بیا تاسو اے دغه خلق د پر تذلیل بیا تاسو دغه خلق یې کنه اے دغه خلقو تقتلون انفسکم یعنی علی مقابلته داغه په مقابله کې تظاهره مانس لکه مظاهره یو بل لا کلا کول مضبوط اول مدد کول راځي مظاهره کو من سره په مظاهره کې شریک مظاهره کی تظاهرون علیهم مدد کوي تاسو د یو بل علیهم د دوی په مقابله کې بل اسم بل عدوان په ګنا کول او په ظلم کول سره بل اسم والعدوان اسم څه ته ویل کی چې عقل سلیمه دغه نه نفرت کوي داغه کون کې مستحق د ملامتي اگر ما کان محرم الجنس او عدوان څه ته ویل کی چې هغه کې د حدود شرعیه او نتیجاوز شي لکه بدعت شرک وغیرہ وغیرہ ګور تاسو مرګ اړتیا ده او بس را تعاون دی او بل سره د دې مقابل په مقابله کې د دې خصم په مقابله کې د سوجن دی بل اسم والودوان دا اسمم دی ودوانم دی سنور س نیت نه دی سپخه کارونو کې د یو بل مرګ اړتیا نه کوي بلکې دا په اسمه په عدوان کې دی او بل مرګ اړتیا کوي لیکن ګور و ایاتکم ساران تفادوهم کراشی دوی تاسو څخه اسارا قیدیان دا مقابل نو تفادوهم جرمانه ورکوي تاسو دا غوي تفادو منه دا غوي فدیه ورکوي دا غوره طرف نه فدیه ورکوي وهو محرم علیکم اخراجهم دا هو هو شانیه ده وهو محرم علیکم اخراجهم او شان دا دی چې حرام کړی شوی دی پتا سو باندې وخر دا وای یا هو حال شي د اخراجهم وهو محرم علیکم اخراجهم حال لري چې حرام کړی شي په تاسو باندې وکړل دا وي نو دوه بسوي جی اصل کې دا حکم د الله مونږ ته دی چې دا سی وشي نفیدیا الکه تاسو ته خدای الله حکم دار چې وجل بم نه کوي ویني بنه کوي بل کور نه بنو باسه افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اي پستا سو ایمان راوړای په بازي سي د کتاب وتکفرون ببعض او انکار کوي تاسو په بازي سي د کتاب فدیه معنی یو قتل نه انکار کوي وسم خلق خپل دین د ضرورت په بنیاد ګرځولې راځي چې کوم شی د د مرزا مطابق نو بس دا دین نه چې کوم د د مرزا مطابق د دین یو خبره نه دغه نه استر کې پټای الله فما جزاء من يفعل ذلك ادغه رنګ هغه دورنګ دیوبندیان ځان ته چې دیوبندیان وي خوري د دیوبندیت په نوم ناغوم دا کار کوي کړه بعض مسائلو کې خروان او بعض بدعات کوي سلیختمه ولا سما درما خیراتنا ذکر بیل جهر دغه کې دی بیا دیوبندین فما جزاء من يفعل ذلك اے اهل کتاب الا خزي فی الحیات الدنیا مگر شرمیدل دی په ژوند د دنیا کې الله وی په دنیا کې شرمای رسوا کوي ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب فرز د قیامت په وګرځول شي سخت عذاب تا الى شد العذاب بنسبت الدنيا اوس د دې خطاب تتمه په تخویب سره اولائک الذین اشتروا الحیات الدنیا الله وی د دې صفاتون ولا کسان دي چې هغه څه د دوی هغه څه د دوی ژوند د دنیا ورکړې دوی ژوند د دنیا په مقابله د آخرت کې بل آخرت دنیا یې واغسته او آخرت یې پرې خو ښه دنیا عزتونه واغسته او د آخرت عزت یې پرې خو نو الله فرمایي فلا يخفف عنهم العذاب پس پک بنکړې شي د دوی نه عذاب ولا هم ينصرون نه به د دوی مدد کېږي شي زه بس ته الله پاک دې عمل کولو توفیق راکړي الله صاحب شیخ صاحب دورسي الله علم برزخ داغه روخانه کی الله کوم تکلیفونه دي په دې ملک یا بار مسافر ته الله دې تکلیف نه مخلاص کړي دې وبان خلاص کړي الله ملک مستحکم کړي